دا الله حبیب خطبه او ابو هريره رضی الله عنه وی مسلم شریف حدیث دی وی ایها الناس قد فرض الله تعالی علیکم الحج فحجوا اے خلق الله در باندې حج فرض کړی دی نو حج کوي یو کس را پاسې دو او ورته هر کال به یا رسول الله هر کال به فرضی د الله حبیب ته چپ شو درې پیری غدا خبره مکرر کا او نبی علیہ السلام لو قلت نعم لوجبت دارنګ مسلم شریف کې یو بل روایت راغلی باز خلکو د الله حبیب نډیر ته پوښونه کول دای پریشان کلی او زلی منبر تو خطل وینن چې څوک د سچی تپوس کوي زب ورته بیان کوم انس رضی الله عنه از موجود نو ما یمینا او شمالا قتل ار سړی سر په صادر کې نغړل او جړلې چې الله حبیب په قهر کې راغله دې نه پس عذاب را نشي وی مونږ په دې راضی یو چې الله مرب دې اسلام مو دین دې او محمد رسول الله علیه السلام مو نبی دې نعوذ بالله تعالی من الفتن پنای غواړو د الله په نوم د فتنو نا د الله حبیب فرمایل غصه کلا رشوا وی بارئت فی الخير والشر کل یوم د بیزای ته پوسونو نه منع شوی دا د دې آیات کې امام بخاری رحم الله هم ذکر کړی ابن عباس رضی الله عنهما قول له ویس قوم بد الله د پیغمبر نه ته پوسونه کول منافقانو استهزاء ان د ټکو د وجنه یو سړی به پلار می سوق ده نو دی مشرکانو باغ بیکار پری خوا سورلی به پن کولا داغه غوی اختبه نکټ کول او د خدایانو فنوم به خوشی کا دای چې کوم بوتان خدایان معبودان جوړ کړیو او وسیلا غو خوا چې دا وزوان شوا او بچي وراړو مؤنث اباز علماء د دې لفظي معنا غانم کړی دي وېدا بحیره د بحر ندا بحر شقت وی او دا تا پکې راغلي د پار د نقل اسمیت تا حامن فاعل وزن دا د حمان د په معنا د منع ده د دې بګور دا سيزونه حرام ګڼل او د دې منافع به حرام ګڼل د ځان نه یو دین جوړ کړو نبی علیہ السلام فرمایي مسلم شریف حدیث ده دارنګ یو حدیث کې راغلی دی نبی عليه السلام یو صحابي ته وای وای عمر ابن لوحیم وکتو ځان پسې پور کی کلمی راخ کی بالکل ساغون ته شکل یو فما رأيت رجلا اشبا برجل منك به ولا به منك چې بس یو سړی په خپل په دین نه نو کده امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي نو خیر دی خدایا داسې معنا نه ده دلته وای ک سو گمراه دی نو تعالی zarar نظر کوي دهت دې تم او چې کله تاسو په هدایت یې په هدایت کې به کله سره نو دې خو گمراه دی دې سره سپو شوی او سره منظم کوي روزم نشي او ټول رشپا او نه کارونه کوي خو وسشت خو سوک نه کو ته نرابلی وسشت خو سوک د ناروا او نه نمنې کوي نو دې د الله په نسب گمراهانو کې دې لکه دا ټوکنن د امت مسلمه سره ده وی خلق تاسو د آیات لولئ ا د خپل تفسیر نه بغیر بل غلط تفسیر کوي چې ګنې مال رخصت ته چې په خپل منځونه کوم او خو مسلمان نو نه بچاله حکم د نه کو کوم او نه به د ناروا او نه من کوم ابو بکر رضی الله عنه ما د رسول الله علیه السلام نه اوریدلی امام بخاری په تاریخ کې ذکر کړی امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي وحسنه او ویلی دی چې حدیث حسن نه ابن عباس رضی الله عنهما او یو سره وته د بنی سهم قبیله نو دایته وصیت کو چې زما دا مال به زما وارثانو ته ورکړي او دا بیمار چې کله بیمار شو نو د خپل سامان فهرست دی ولیکلو اپټه په سامان کې کې خو دای له پته نه وا چې زما دا دا سامان دې ما دای له ورکو دا بتا صلح حواله کې نو کله چې دی رالل نو ټول سامان ورکو خو یو د سرو د سپینو زر جام سر زر په چړاو نو دې ته پټ ناغی داوه ظاهره کړه الله د حبیب علیه السلام سره چې زمونږه غا میت خدا سی وصیت لیکل او دې کې خود سرو زرو یو جام نشتا نګور د مړي وارثانو داوا دایره کا خور سره گواهان نو نو مسله دا چې څوک داوا لري اګواهان ني نو بل جانب لا باغ قسم راضي دې دواړو قسم خړو نو هغه جام په مکه مکرمه کې ومندې شو نو چې تاسو شو چې دا جام چرته نه وی دا موږ د تمیم او د عدینا غسته اگر باندې خرج کړي نو بیا د دغه بنو سهم قبیله د وارثانو نه او دو سړي رال وی وی چې اجام خوې چې دای خرج کړي نو دې دې کې د دې دواړو وي تمیم او عدی وای مونږ ته غسته نو ګور دای دا ولرله څوک شو پاول صورت کې مدعی یو ډله وا او په دې بل کې بل ډله شو دای دې مونږ ته غسته خدا غستو گواهان ور سره نشتا نو د مړي وارثانو قسم خړو او دلته علما هغه مسله ذکر کړي دا د ائمه او فمنس کې اختلافي مسله ده چې آیا ائمانو کې تغلیظ راتلې شي کنا نو دا آیات داغي دلیل دی چې تغلیظ فی الایمان شتا تحبسونهما من بعد الصلاه او دا د باز ائمه کرامو مسلک دی امام مالک او امام شافعی رحم الله د دې قائل دي چې تغلیظ فل ایمان په دې سلور سيزونو کول شي اے چاله قسم ورکه او زم د مازیګر د مز نه پستر کو او منبر سره به در کو او بین الرکن والمقام به در کو نو دا دواړه امامان امام مالک او امام شافعی رحم الله په قسمونو کې د تغلیظ په دې سلور سيزونو قائل دي امام ابو حنیفه رحم الله او دغه قول د امام بخاری رحم الله هم دی دی وی ایمانو کې په دې سيزونو تغلیظ نشتا نو ګورای قسم خو اب اسدای په حق کې فیصله وشوا رستو تاسو واورې دل چې جام دکاندار سره ومندې شو او هغه وی چې دار باندې عادی او بدا خرج کړي فإن عثرکم اطلاع وکړې شو او خبر حاصل کړې شو على انه مستحق اثمن نو دای دا پته نه لګي چې قسم یې چاله وتړلو بس خو چې کوم په له خوښ شو ای مدعی او مدعاله نه پیژني کای جرګي خو مزول نه ورزي جنازه ول نه ورزي د خپل مزد فرایز نه خبر نه دي نو کله چې داسې خلک جرګي کوي نو بیا خو نقصان خامخا کوي نه کله دا سیوی مدعی او مدعاله نه پیژني چې چاله قسم راځي غره وي گواهان براولي اکل پکې دواړو لسو کې بعض مشران له موږ چې تاسو د الته چې موږ وو اے مې تاسو د اخرت نه یری کوي نه اول د ظلم فیصله کوي یو لوي ته قسم مقابل لوي ته قسم وکا بس خود خېټي فیصله دا امي سړې دې عالم نه تپوس نه کوي او دا دا جرګي کاروبار ګرځولې ذریعہ معاش ګرځولې دلته بعضی علما او لیکلي دي چې ورته علم د خود یری نه نه وای نو دا قول غلط دی ځکه په انبیا او په فرض د قیامت سیرنی قران کې سمرا یادون راضی سوره نمل او سوره انبیا کې وای وهم من فزع یومئذ امنون مومنان بد یری نه پامنوي نو پیغمبرانو خلوی مقام دے نګور باز دا تفسیر کړي وی ور لفتوا خود ير نه وای چې مونږ ته علم نشته hebat فراغله نو دا قول علماء وی غلط دے لکه ګورې آیات د سوره انبیاء ولسم فارکه یوصل او دریم آیات ګورې د سوره انبیاء 103 نمبر د چې څوک یره به یې پینو الله خو دې یری نفي په قران کې ذکر کړي دارنګ وګورئ سوره نمل شلم فارک وګورئ سوره نمل او داغي آیات مبارک وګورئ یو کم نوی دیو جن هل یستطیع ربک ظاهرا معنا کې اشکالو د دې علماء مختلف جوابونه کړي ترتیب واره یاد ساتي چې بیا مال جواب را کول شي که تپوس کوم یو معنا جواب دار هل یستطيع ربک اے هل يفعل دغه په خپل خله دی هم وی چې کدا سی وشي زب ایمان راړم او الله غشا نکل نو دا خټو کی بیا الله عذاب را لېږي ځکه خپل پیغمبر امت یانو ته وای دا الله نو یریږي تاسو په خپل خله او معجزه غواړی الله قادر دې پوره وې کی نو کو انکار مو کو تباہ او برباد بشي د جمهور علما په دې دي چې دا نازل شو وزکا دلیل سره قال الله انی منزلها دا د جمهور قول له او یو موقوفا مرفوعا روایت راغله وای مائده نازل شو د بر طرف نه خوراکو او دای له حکم شو چې خیانت من کوي اسباد فار بجم کوي نا نو دای مخالفت کو نو د الله عذاب پراغه نو الله عز وجل جبريل عليه السلام ته لاړ شه زما پیغمبر ته او رب ستا خپويږي او ته ته تاسو کما يبکی کس شه دي جړای نو جبريل عليه السلام راغه او د الله د حبيب نه تاسو کو نه خبر ورکو چې د امت په حال جاړو سو کای نه بم به غم شي تعالی نو هم بچی دا مخ کې دی دا دا دا دا هغه ځان پیژندل ای هغه دا رسو سره خیزا دا تا چې رو خپل قتل نو ځان نه پیژنې تفس اه دې سو کای کای دروازې سو کیدار دې لګا تاسو بولوي دې مو سو کای کوي نو ترش الګ څنګه طرف ولا کسان ګوره پاسې را پاسې تم راشه لکه اے اما چې دروي ما درس کې چتنی لیدلې رش سم راشه دل تبار څه صحیح کې ها او چې صحیح کړی نه نو ما سو وې سم یې وې چې تا بار رش تر دې دې لرا شي دل سم یې وې چې تا بار نه کتل وای ها سمې وي دا طالب دې دا سره کنه ها بار نه راځي ان تعذبهم فانهم عبادك بیا ځان پټ کو دل تر شي چې لکه نه ناګل سترګو په ګټونو کو چې ځای کوم کنه سوره انعام د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره شپږم سورت ده او مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره الحجر نا دا په نزول کې پنځه پنځوستم ده د شرک د ټولو اقسامات رد کړي کم چې تاسو په اصول کې زده کړی د دې کې چې چاته وجوي نو اصول پکې بیا زده کی نفی د شرک فی التصرف په دولسم دیار لسم ولسم دی آیاتونو کې دا نفی د شرک فی العلم په درې آیات کې دا پنځوستم کې دا یو کم شپیتم کې دا اے په سمر آیاتونو کې نفی د تصرف او د علم غیب دا د رسول الله علیه السلام نه آیاتونو لیکي سوار لسم آیات پنځوستم یو کم شپیتم یو سل دوش پیتم او یو سل درش پیتم تاسو د مشرکان او سلور انواع ویلي چې د مشرکان او سلور ډلې دي هغه خلق چې ملائکه د الله سره شریکان ګرځولي سلم آیات کې دا غي نفي کوي د مشرکین بل جن پیوسل او دویشتم آیات کې دا غي نفي دا اپ درویشتم آیات کې د مشرکین بل عباد الصالحین نفي دا او شپږ او یایم کې دا غ مشرکان رد کوي چې نور سپوږ مې استوري الله سره شریک کړي پنځوشتو آیاتونو کې دلایل عقلیه دي لکه اصول کې تاسو بحث الدلائل کې زده کړیو نو پنځوشتو آیاتونو کې دلایل عقلیه دي ځکه د الله قانون دا دی چې چا یو معجزه غوښته او هغه سرګند شو ایمان را نړو نو الله تبا کوي لکه دا شان سوره الحجر کې راځي سوال لسم مبارکه وما وتم آیات ځان سره لیکي دا شان سوره فرقان آیات لیکي دویشتم لجعلناه رجلا نخامخا غرزول بم په شکل د سړی کې ایک پیغمبر ملک و بیا بم د سړی په شکل کې راتله ځکه ملک په خپل شکل کې راځي نو دای برداشت نشي کوله تاسو ګورئ نه پیریان خوش چې خپل شکل کې سو ګوري نه کله پیشو ګوري وای دا پیره پر غزي پروتي او بیا ول د دې خلک لاسونه مګي او خلک یې زګونه نیولې کده پیره په خپل شکل کې وکړو چې بیا وسو رزه به خدای اګه به ملک وکړو نو الله وای کافر ته چې دوی ملک دی پیغمبر راشي نو ای کما فرشتہ پیغمبرم جوړ کړي وي نو د سړی په شکل کې بوي زکه ملک په خپل شکل کې چې راشي نو تاسو برداشت نشي کوله سو کرت نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل کې قتل او د جبرئیل السلام شپک سو وزری صبره او دام درست دی چې ضمیر دی راجی شي امم الرسل تا خدا قول امام ابو حیان بحر محیط کې رد کړي وای کو امم ته راجی کې نرجا د ضمیر بغیر مذکور توشی مخکې دای ذکر نه دی شوی علماء جواب کړي چې نه منهم کې ضمیر دی امم تم راجی کې دی شي وای مذکور نه دی خو په قوت د مذکور کې دی فسفحاق نازل شو بالذین فاغ کسانو سخیرو چی ټوکی کړی منهم د دی امتونو نا او یو حدیث کې دا سه مضمون راغلی دی د مسلم شریف حدیث ته سلمان فارسی رضی الله عنه وی رسول الله علیه السلام فرمایلی دی وی الله چې کلا اسمانونه او زمکه پیدا کړ نو سل رحمتونه پیدا کړی هر یو رحمت دمر دے چې د اسمانونو زمکو په منس کې په هر څه ډکی نو د سلو رحمتونو نه یو رحمت دنیا ترا لېګلې دا غي د وجن مور د بچی سره مینا کوي وګوره غوان زناور بچی نخ په اوچتای او مارغان له وګوره بچی په وزرو کران غاړلې دي خپل او کی او په خلک سه شعر ازي بچولې ورکای چې کله د قیامت رشي نو دی یو سربا غ یو کم سلب مرګري کی نو ندی سمر لوی رحمت ته دا دی یو رحمت تقاضا ده او چې دی یو سره یو کم سلب یو ځای کی ابن عباس رضی الله عنهما وی وی هر جبا د باندو په خلکو کې سوي محفوظ وي شهري خلکو ته مختلف جبو ال راشي نو مورنۍ جبه ګډه وډه شي د باندې خلکو سره سو خلق ملتني هغه د مور مورنۍ جبه ورته یاد وي دا الله تا ثابت ته علامہ آلوسی وای وانت تعلم ان مذهب السلف اثبات الفوقیه لله تعالی کما نص علیه الامام الطحاوی وغيره وای د سلف مذهب سره الله تا اثبات د صفت د فوقیت ده یو صحیح حدیث کې راغلی عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د الله د حبیب شاعر نو د توین دې سره لړ نو د د وین دې سره صحبت کو وین دې سره صحبت صحیح دی خزل غوسه وراله ناغه سره الله سو کې سود هوالو بعد خزل زوروري کړه بل الله حبيب وزحك منه سيد العالمين سوق تبسمه وهو القاهر فوق عباده وګوره قران ته چې کینې مناطق او خبره بهیروي دا غي خبره غټولې د عقيدي د اسلام سره ټکراو دي صفت د فوقیت الہ العالمین تسره وې دا فطرتي صفت ده تاسو شي تاسو ګورئ باندې سره چې جاړي بر وګوري څه پوه شوي په خبره باندې دې ته فطرتي صفت وایي فطرتي بر بر ګوري جاړي دا فطرتا صفت د فوقیت ده دا الله حبیب تا دا الله حبیب ته یو وزر اوسته شو اپا باز فلاسفه او متکلمین وای دا خبره زمرا غډ وډ شوی و مونږ ګور سجده کې سوای سبحان ربی الاعلى پاکی د زما غرب لره چوچته او پورته ده نو د باز عبارت کې تاسو کتابونه کو کتل نه وي سبحان ربی الاسفل